دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اوس دا څوک ویلی شي چې د الله په ټوله خدای کې د پیغمبر نوم له مرتبه د چاشتا دا څوک ویلی شي نو د خپل کلام رسول د پاره ده انتخاب چې ده هغه د پیغمبر وکړو او بیا د پیغمبر د پویولو د پاره انتخاب چې دی الله دی او داسې ملایکی کړی دی چې هغه ملایکی ته جبرئیل علی السلام وایي جبريل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدایي کې څومره ملک مقربین چې دي د جبريل نو چت مقام په کې د چانشته نو د هغه پیغمبر په یو له لپاره بیا الله انتخاب د جبريل عليه السلام وکړ هغه کلام الهي چې دی هغه به جبريل راوړو هغه متعلقه پیغمبر ته نو جبريل به د مولا کړو د الله په مراد باندې پوه به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او ته به دې قوم ته داسې وې ناغې نه پس ته به بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیان وکړي عزیزانو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دا د جنت د زمانه نه او د آدم علی السلام د زمانه نه د انسان سره د دې پیوستګي شوې ده او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې ده اول نکاح دا هم جبريل عليه السلام تړلې مقام یې دومره اوچت بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې او شو چې د بی بی حوا او د آدم علی السلام نکاح وشي نو د دې دوارو نکاح چې ده هغه هم جبريل علی السلام تړل او سوال د مہرو د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکې نو دغه وخت کې آدم علی السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړې یا الله زه مہر څه ورکم الله ورته یا آدمه ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي داغه په روح باندې لس کرته درود شریف وایا او هغه د دې بي هوا په مہر کې ورک نو عزیزانو جبريل هغه فرشته ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبريل جوړ کړو او اخیری خاتمه هم د جبريل په جناب محمد رسول الله باندې وشو اوس دا جبريل دومره عظیمه ملائکه ده چې د د شپک شلې وزرې دي شپک شلې بعضې علماوی شپک سوه وزرې دي او یو وزر د جبریل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټای اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي علما لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي انسانانو پسې ګرځي نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکل تاسو د انسان نه غواړی او زم پرې خېما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت رواشي یا دا انسان ستاره ضرورت پوره کړي نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي او د الله په مقابله کې حاجت روا چې د هغه انسان غني او بیا انسان له هغه الفاظ وای هغه القاب ور کوي پنا په خدای دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړ کړی دا غالاکه کونسلر سے بیا چیئرمین سے بیا ارګن بلاچی دا علاقه خان یا سی سپاسنامه یې په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شه چې ته پکې اوسې دې د غلو ډیرینه تاسو شې جوړ کو تا خو ډیران دی عزت معاب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته رااله او دا قوم پتا فخر کوي دا قوم دس اوس هغه ناس دي لکه پیشوګه اسی زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ کنه خسته سړی هم پکې نشته ټول پیشوګي میشوګي دي او چا پوزې چیتي دي او د چا غوږونه کاږه دي او د خو چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره پولیس ته غیر چاپیر دی نو موږ ورته ټینګې دی نشو نو خدای ځان تسپارلی یې نار بخوارې گئی نار بذلیل کیږي نور برسوا کیږي تماشې به د ځان کوي سله تاړي او سره سوایي نن زمون ملک تاسو وګورئ قبرونو تم خلق سجده لګي قبر ته په سجده پریوځي تندې ورته ولګي دا تندې دي چې د الله نه سیوا چا ته پزما کوله ګولو پټ کی سړی کافر شي پټ کی دیو جنا د خبرو کې به ډیر احتیاط کوئ سوچ وکوي کله کله تاسو د چا لاسونه سپوي دی او بزرگ سړی یا د نیک سړی نو لاس چې ورکه سپه نو لاس به داسې اوچت کې نو سپه داسې ور پټی کېږي سر به نه کېږي د سبحانه بل څوک د امداد قابل نشته بل څوک چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه یا چولی کته خیر غواړم تعالی یو روپۍ نشي درکوله اچ د چاړه کې واچي چې روپۍ د لور کده الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله سو نو امداد به همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل اے سوګ د امداد غوښتو قابل نشتا چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دی چې الله در سره نه ایس در سره نشتا نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي بابا غلې پسې زما خو خلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب شي اجر شپې اخلاق کې کامیاب شي ساره جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یې وغوړي اوس دا بیل باس ته چې په قبرونو باندې غلافونه غړولو جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ چیرلې دي پورې تړل باز قبر چې وګوري دا خزي ورغلي نو د دنیا چیرلې ور پورې تړي د دنیا چیرلې دا سکه خوره وي مراد مې دل تزمو پنځه پیران تیر شي زیارتونه دي هغه له چورشي پاسونه د جاروګانو ډکه دا خزه ورزی او جارو یو سی صاحب ورلړی چې دا چا جارون خطا نور خزه مبارکه ورګي جمبارک شه مراد دی پورا شو جارو دی اون خط دا خبر چې دا خزو در کې څه مراد دی ځکه چې زمونږ د وطن د خزو مراد نه پوره کیږي اسمان ته ورسې دی خلا عمره سي مراد پزړه کې شته دی چې خپل کې کینو وي خور مونږ تم په پاکستان کې صحق نه لګل نور څاګ واړی مونږ نه هم اجړاګان جوړ کړ دلګان امرانا جوړ کړ خنزیران امرانا جوړ کړ زه په کور کې ناستم ته په برودونو باندې چکرې وای مونږ نه نور څه واره مونږ نه دې خزو څه جوړ د مالدارو خزه وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړو د غریبانو وګورئ غریبانو کور د مردین جماعت شه دی ورته ډټسن او سوزکه وکي او دپلایمار ور سره کېږي دا سي په بالا معنی تیرې او دوپړې ورته غږیږي او خزه سرک تم ګوري او دغه دغه کوي دغه دغه نه د غریبانو زن طلاق خزي نو نور څه وایي ملک ټول اړه غړې شو خو خزو تلا حق نه دی ملاو اوس په نیمه چې نور لا څه پاتې دي ویم چې چرته پټه غوندې تپوس مې ته وکړې دی خزونه او ما سره لګیو نه زما نو موري او د تور بلا نو موري چې دې تغلی غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه در تر پیدا کوم سره خو باغو چې خزه به نوم اوریدو یا د سړی هوا به ولیدا په سورو به خزا پټې ده اوس دا کټای په لار روانه تبته په سورو پټې دا سه دربان دي در سوري دي لار هغه حیا هغه پردا په ټانګه کې په بورکا کې به خزه روانه هم ټانګې نه بهګیر چا پیر پردې تړلې سرمایدار موټرونه بو موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکا کې زما خزه چرته څوک نه ګوري د معتبر دا حالو د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم غار چلا اوس دغه تپاتی یو چې دا تاسو څه ګوري لګي او دا چې څه ګوري دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا خزا شاملاتي او لوري شاملاتي یې کنه ګرځي هغه پسې ګیروال دلته یې ګیروال ما پسې بدلی مونږ تم راتلو او هغه راسې مې بیا نه دی لیدلې ها مې لیدلې خزه ډاکسن کې کینولې پولیس سټیشن ته بوت خو چې ویولې دا سی بوک شو په ډیټ سره هغه راسه زما مخ ته نه راغلی دا دوا کال دریم شو ګیرم وا دا ګیرو والا زما عزیزانو ارث چې دي دا زمونږ د لاسه دي دا ملک به حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بغیرت زمونږ د لاسه شو دا مونږ شرمېدل ملک زمونږ د لاسه شو سچ دي زمونږ د لاسه دي او زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وخت چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دراشي او ضرورت پوره کیو بیا درنځي ٹھیک ده ته همغه منګ کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې بدر باندې شیندلې کیږي ما منګ کوره کله بغاړي کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې سي صاحب پولیس بدیونی نه یو ګورې نه ځلم د هغه خلقو چې چا کې خپل حیا وي او د چا په کور کې حیا وي الله سپتال تک ورشه کتانو لورشه ک کچرو لورشه الله سره نیولې قوم سره سواو ذلیل یې په دې درې ځای لیدل هم خپل ذلت لوی لارای به روانه کړی صاحب پنځش په ته کسان به پکې ناشته او تبر ډرایور ناشت نیا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاس در شو شپېلې وګه چې شپېلې وګه تا نړ بوټوز په چوک کې دو درو راړه کاغذونه کاغذ بداسي داسي ته به سم فرعون متیاز ولا بچا ته لارې نه ودره او چا دې ودره روبا سکا غوډه غلدار څه خدای ده پخپو پرچر غنی ما ورک او دا خدای خاطر و دا فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نشو کولای دا دومره ګیدر در نه ولې جوړ شو لیدلین دی خپل ذلت هغه وخت کې استا پښتو او غیرت چرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره سره کوي داس پې کې اوس یو سپای ګوټي رونی وي زما په حال دا څه خدای له پاره کله پښتو ورته پریز دی کله زم نه نه دا چرته کې دي قانون دی لاس کې وابست پرې دم دي چرته نو صاحب د نه د ټیزونو واری او نه د پسکو واری او ا پختو مختو د هر څه د سنبای نه وځي نګلن دا ټیم کې خپل ذلت بیا د چتانی ترا ونی او ولات کې دی واچ او در سره جوخته د غلو ټټای وی هغه ذلت خپل لیدلې بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت تخپل لیدلې ده چې هلته پزمکه د سپی غوندې ناشتي زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چې ده ا د ټول قوم د خدای نه بغاوت ته چې دا قوم مالک حقيقي نه پیژني مالک حقيقي سره رابطه او تعلق نشته نو خدای ذلیل او خوار کړ زما واده چې ونو یو سړی را تګیلا وکړ ما ته وی چې تا په چاته ومنه مال تمام د پلار حق دی ما چې د چا د واده ورګي پري ولنه مال تمام دې سموت خرڅ کړی زرک شه ما ته چې څوک د واده وي دا غدي خدای سټاو باسي ته په عمر کې تلې نه ما کار مې څه دی غریب سړی کار مې څه دی د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو چاله پریخي ته د ځان تماشه کوا ایس تکلیف په درته دیس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کارډ کلور مې واده دا او کزامن مې واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ هلکه زما د زوی واده یې کړاله بیا وږي کارډ مان نشته نه چرانه شي چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خراب ده کارډ دې صاحب چشمه چشمه نه دا چشم بدر تا غړو مو په خیر براغله متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور پر کټی ټول را په قطار کړی پکې سه پلانی خان په دغه خوشاله بس خلق دې دا بنی آدم دي او زه په دې خوشاله کوم چې ته زمانم په کار کې وړي کې چې متمنې شګې دې دیګم دا دیګم مولا دې خدای کور راک ما څه دلته غوړ دی او دا هغه په کې زمونږه دکان نامه ور کړیو خلق بدل تراتل الګا دغه خو څه نشته کوبه مو بس کې واده مخ کې دی دا هغه بیهوده قوم دا د هغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بت جوړ کو خدای به ورته وي وی به کنه خپل لاس به بت جوړ کو ول بدا زما خدای یو سړي خپل خدای خیرن شوی نو راویستو وی لمبولو چې وی لمبولو نو نور ته کې خو چوچ یو سره را روانو هغه ګیدر ساتل دوه ګیدران ساتلی نو ولکه داسې دي الله خدای مې لک خیرن شوی او نو امې لمبولو هغه ګیدړانو نه پړې وستو ور پرې خو ګیدړ خو چې متیاز کینو خپل چته کې داس هغه وراله په دې بوتي متیاز را پرې چې را پرې خو نو دا چې د چا خدای نو دی وی چې عرب یبول سالبان براسه عرب یبول سالبان برأسه دا چې شم خدای کې دې شي چې چا په سر کې دران متیازي کړي بس ورغله دی او لخته ورته نیولې ده پټی کې مات کړي اوراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راوړ موږ هغه نه سمې کړی هغه خرق زم دارلوم سرت کې مدرسو شروع قائمه سره یو کتابو ده کوټي یو طالب پکې د لورلای علي ونه غوندي ما ته چې مولوی صاحب زمون په مشرانو کې چرته کافر تیر شوی دي مال ډېر ویل خان بیا رستو مسلمانان شوی موږ مالا ویلوس پوه شو مالولی ولما کې کله د خر رد ټوپ وي نو زه په دې سوچم چې دا چل څه دی او دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خر رګونه په مونږ کې را روان دی دا سميږي نه هغه بواوري هغه به واوري چې خدای دې بخار کته خو ډېر زبرګي خو خسړې تسوي خپل اندې په دې زمکه او تختی عزیزانو مونږه اسلام چې دا, دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن ته جورشي دا تبلیغي حضرات دیر دی الته د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غزه خلک جمعتونه قرآنی او دای او دای نو دی خلق ته چورشي بیت مسلمان ہے ہاں جی مسلمان ہے ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے وجدنا عليه آباءنا زمون پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور په دوی ګنا اوس مونږ وایو چې وجدنا عليه آباءنا زمون پلار او نیکه باندې مسلمان نامه و نور ته خبر نه چې مسلمانۍ څه ته وایي یو بزرګ بادشاہ ورته وی ورازا وسه چل دی وزه د خپل نیمه بادشاہي پاله درکو نیمه بادشاہي مال راکې ویلو هغه ورته درو مو بادشاہ ورته قران خورو چې زه خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو تاسو په ایمان وای دا جمعات کې چې ناس دی لکه ته وای او تکالیه چې دلته دا بادشاہي خلوی شه دی دا وزیران نه دا زمونږ دا چې دې درته وی چې خپل وزارت کې داسې مشیری در کوم پینځیش زره ګامه ټوپ په وه کنه تاسو نه وسیږئ سمین توب به مو وهي چې یا الله دا ورځ ته کما چې وزیر صاحب مال مشیری را موږ ټول داس ا بزرگ اوس ځان تم ګوري او چې د چا خدای سره لگاو هغه تم ګوري بادشاہ ته وای چې نه یاره دا تاسو هغه ورته قسم وخورو چې زنیمه بادشاہي تعالی درکو دی ورته وای چې چون چتر سنجری روخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ نو مخ مې تور شه ولی ولی دی ورته وی زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز با یک جون میخرم اے بادشاہ زاغه د نیمې شپې په بادشاہي چې خدای خبر کړي ما زما دې په خدای قسمی کستا دا د نیمې ورځې بادشاہي په یو اوربش باندې والما د نیمې شپې اوس تاسو به وایي چې د نیمې شپې بادشاہي څه ته وایي حدیث کې راځي د ابو هريره روایت ده چې الله ما یلیق بشانه څه چې دا غشان دی په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا لري او الله په دغه وخت کې आवाज وکي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورکم او په دا وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلب وشي نا بزرګ ورته وی چې د نیمې شپې په خوان خدای زو خبر کړي ما ستا د نیمې ورځې بادشاہي والله که په یو ور بشم مال اوس هغه حسن چې چالي دلې نو د دنیا د بادشاہو حسن ته بلار شي وکړه رحمان بابا وایي چې په خایس زما د یار ندی خبر سوک په خایستا زما د یار ندی خبر سوک چې خبر شي پرې باندې دی دغه درسوک زما د یار حسن چالي دل نه دی کچاولي نو والله کده بل د مړی خبر ګرځول چې دی دا خلاف سنت دی مړ وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت د مړی متعلق صرف دومره اجازت ته چې کفن وګنډل شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص ما ما پسې دلته سره راغی چې ازمونږ استاد وی چې دا خو چې څومره ډیر خلک یې عمر ډیر ثواب دی چې څومره ډیر دنیا یو جنازه درانه یو پلانې چلی او ډنګړې چلی مال غوونه می مخره او استاد ته دی وای چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولي کما تراکا چا کم تانی ویلې چې هغه کې درته بیا وخه خدای بندگانو په خبر ځان پویوا سمرا ډیر خلقی هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودرېږي په خبرونو راغونډول خلق په لوډ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمون خار کې رواج دی لوډ سپیکر ګرځي هم افسوس کې سات اعلان کرتے ہیں چې پلانې مړ شو مرشو بس لارو خبر اخلاص د عربو کې چې مړ یو شو په هاذا خلاص ما فيه شيء خلاص کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې او ویم لمبي او بي او سي او جماعت کې جنازو کې او بس دنه کوي خبر اخلاص دلته به صاحب سلیریش ګنټي سار کړی چورګه خلق نه را رسی ورته الا الاقربا مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ایت به خبرو کې د دینه سیوا ناغوی چاو اوس پوی شما نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي دي په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پي روا بار ورسي یا پیر بابا را ورسیږي یا لوی ازوان را ورسیږي وغیرہ وغیرہ دې سره کدا عقیده ای د سړی چې په دې आवाज هغه ما ترارسیو دا کټوای د تویدونه بچ کول شي دا کفر او شرک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام دی لیکن په خپل صفات مختصه و باندې الله پیغمبر موصوف کړی نه دی هر ځای موجود هر وخت اوریدونکې دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه دی زمون په دې ملک دا چې خلق مشته او وی وی الله کې پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وی اللہ سره خو یو توحید دی هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نه الو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مدا کول چې د خدای بی عزتی په کې وشي نو پیغمبر دا برداشت کول شي یا خدای دا برداشت کول شي عیسایانو د عیسی علی السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته وي تاسو ورته کافر وایي کنه ها عیسایان څه بلاد ځکه چې عیسی علی السلام ته د خدای زوی وي د بیبي بی مریم دومره لوی عزت وکړو چې د خدای خزه نعوذ بالله ورته وي تاسو ورته کافر وایي کنه عزیر علی السلام د يهودو پیغمبرو هغه مقام ته يهود او رسولو چې وقالت اليهود عزير ابن الله و عزير عليه السلام د خدای زوی دی يهود ته کافر وایي کنه وایي تکسو تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوي چې الته د خدای بی عزتی لازم شي نو تاسو به کافر شي کنه بشي نو ځدی وجنا اره خبره ته سوچ کوي فکر کوي د غیر الله نه پیغمبران استما توای چې یو قبر ته تور شي او ستا د عقیده چې زما د پلانې مراد دا قبر پوره کوي نو دې قبر کې دنه یو ولی پروت دی او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی نو زما عزیزانو عرض می داو چې هیڅ مشکل کوشا د الله نه سوا بل څوک نه دی ایس حاجت روا د الله نه سوا بل هیڅوک نه دی کشتا بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي لکه خوشحال خان خټک ته اورو یو خزر اعلی ول ته خو شاعر او د سر نواله تر خپو پوري یو زیب ما کې نه پرې دي چې ته د شعر نه نه باسي او صفت مې ونه کې هغه ول خا داسې ورته وکړ لګیا شو سترګې دې داسې دي وګونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاخونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها ها ها چې نوم تراغه نوم ته اخر کې ورته وی چې د نام نخ کته حل ویل نشما اگر چې اوس پاکستان کې غلامه نه کته حالونه شروع شي است سخدای کور ران کا پدې پاکستان جوړول ستا سخدای بیړي غر کا تا سخدای هلاک او تباہ او برباد کا د اسمانونو کال چې په کوم شپه نه وکیږي پنځلسم د ليله القدر باندې پیغمبر په ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زما نوې رجستر په عبادت شروع شي مسله خدا ده دې د کال نوې شپه باندې پاکستاني کنجر او دمی چې دي ا بربند سره کو تر وته چې نوې کال شروع شي ټول شپه په وی سي ارونو په دمتوب او کنجر توپ تیرا کړی دا چې د کال نوې شپه ده اخو خوشحال خان خټک غونډه و چې د حیا دا علمو چې د نامه نخکته حل ویل نشو زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی ډیر ډیر مبارک شه خدای بم پکې ډیر ډیر شرمای که خیری او ډیر ډیر به پکې رسوا کېږي غریبان خو شرمېدلی په غټانو شرمېدل خدای دې دا نور په شرمونو شرمای غریب په څه شرمي بے غیرت په څه شرمي شرمېدلی په څه شرمي نو عزیزان عرض میں داؤ چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک کې مکوي بس کمال هم دا دی چې دا ځان قدر بچ کو ځان پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز تا کلا کلا زما نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په سګډو وړو سر شو نو ما ورته وی چې تا نیت کې به سفر کې ته په نیک نیت ورځه او دا وایي چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشا کوه چې پتا اثر کیږي کنه ډیر خوشحال شو غریب او سما سوچ کو چې دا اوس دړنه دا پښتنه د مان کړي نو عزیزانو دا ځان قدر چې دی وخت کې تاسو بچ کئ دغه توره ده بچی بچ کئ زمونږ بچی تبا کیږي لګیا دی د مليانو بچی تبا دي د پیرانو بچی تبا دي د میاګانو بچی تبا دي د سیدانو بچی تبا دي د شیخانو بچی تبا دي د اجیانو بچی تبا دي غرق دي غږ نشي کول په خو به جنکای مټي دي دي اوس کالک تاسو غږ کې د سور بچي هغه مټي دي دا داسې ذلیل قوم دی او وایې وقتن په وقتن خدای کم سړی چې واګي وشلی او د دین نه باغی شي د سپي په مرګ مري مري کنه مري د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مري مونږ ته به مرګم د سپي نصیب کیږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کی مونږ به د سپو په مرګ قسم په خدای دی د یو قبر سره جمعات دی باغی کې کوم امام بچ ورغه ته تختیده بنو یو نما تاسو کو چې هلکته تی ولې راو تختیده تا ته ډیره تنخواه ملاوي ماته مولانا سے په خدای مې دې قسم چې شپې به سم لاستم دې قبر نه به سپو غپارا وتا داسې غپا به پکې جوړه شو چې ما به چې ډور داس پی په جمعه تر وخت ما کړی نو ته زکه او تخته نو موږ په قبرونو کې د سپو په شان غاپ دا خو چې شمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتی خلکو لیدلی دي خلکو نه دي ما لیدلی دي ما او کچا ټتو کنو بوزم ولا خیمم تاسو پوه شئ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمون مرګ په خدا خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره اورل په دې زمانہ کې تا سوچ مکوي دا تصور مکوي مونږ به د ایمان دولت سارا نے والک تپو سکو چھ زه تماچی جوړو ما ال تا استاد راتوي چې دا ګټه آرام ده مالا استاد دی چې کوم دی امام دی دا علاقه خلق پودر خرسي چرس خرسي یتیم خرسي غلي کوي ډاکي کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد توای چې تاسو قلبي کې دغه خوراک پته کې خدای دې قانا قرام نو موږ د مردار خورو امامان یو زمون ټول خوراک مردار دی زه سره شم چې دې جمعه تعلق دا روټای دې روړې دا دا دې پالاله غټلې کا پارام دا ویلې شم او چې راوړي بس پلاته ورته وو چې په تندر دی ولګي اوس ته چل کې مازیګانو خپن شي ک تاسو جهنم ته زین موږ به هم سرداران یو زدا ویل شم پادیرا چې دا پړی د جنازه زنه کوم د د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زنه تړم د د زندگی ما ته معلومه ده دا مونږ ویل شو نو په وطن چې د ګنګای سیلاب راشي ا د ګنګای سیلاب نه جمعه تم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کی پیر صاحب په خلوت کې ناس ته لوی واسکټه چولې پیر صاحب دوا نه بمنه وبس او د غلا پیسې ولا ورکړي او ته لاس وچت کی چې خدای دې د خندیر بچي نور هم لوی غل بچ کیږي نه لا را خلق هغه خلق لا اوس مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه غوندي بڅوک چرته پیدا کی جنازو سره بنتلو بالکل نه طالبان ورته حضرت ولی ویل زه چې روان شم جنازې سره او مړی ته وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم اوس حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا کړ مونږ په دوه او په پنځه روپۍ د تاسو ورو جنتو ټیکټ ورکم نو عزیزانو عرض مې داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیا ونکي د یو سبحان الله په وزن کپوي شو د بخاری شریف اخرینه حدیث ته اخرینه چې بخاری په ختم شوه دی هغه وی دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمی دی پا جب دیر آسانی او د میزان په تله کې به د قیامت پورز د اوهد د غرونو غوندې پرتی د میزان تله چې ستانی کې او بدی تللی شي نو دا دوه کلمې به د اوهد د غرونو غوندې راشي او د نیکای په تله کې به واچول شي اکمی کلمی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په جبه ډېر اسانه او د میزان په تله کې به د اوهد د غرونو په شان کې خو دي بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې نه عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بلم لا سوچته چې داغي پاکي څوک بیان کی سوچته مونږ په بیانو مونږ هو کله اوقاف وزیر دی جمعه تراشی ورته وای وزیر صاحب دا زه استاد خپل قابل چرته چې ته خدای راوست توقاف وزیر ته وی چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي تقسیم شپه ورځ مردار یو پلیت یو ګندی ده وای دا دې چرته دې قابلیت چې ستاخ په مبارک ورته راځي هغه وجه ته چې درکې پک نازیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لار روان نور غله ناشتو نو چې ناشتو هغه ورته لکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو سمې وې سمې وې لکه زوا غلو نور غلو ته आवाज وکړو چې څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو مطلب دا یو غلو تاسو نه غلو مونږ نه نو ماما چې څنګه یې دغه سیو چا پیری دا شپه ورځ ورته دبلې او باجې غږي قوالی دا او دپړای دی او باجی دی او سرناګانی سچل دی دا چشتی طریقه ده هغه تمغه نشي بلار راتلو مرګرو ته مې وی چې راځي دلتم دا ډېر دوم دا مې ډېر دی چې دا د قصه وګورو چې دلا په کومه لوبه کې دی چې ورننه وته صاحب مریدانو مالټه راوړې او کېلې مېلې د ډېر سات پس د کوټې ډراوته حضرت صاحب ما ورته چې مو روان یو بس تا ملاقات ترالو ولو جی زدنن لګ مصروف ما خدای پاک سره مې په ټلیفون خبرې کولې ماته دي بس امرګرو تموي چې را پاسې ته دا پس بلا ووري زه چیزو اوس د سره څه کې اوس کدل دې په دې خله یو پړک ورکو دې تانه تلال او رپورټ یو کو ما به نسی چې تا پړک ولې ورکړې دا خپل کار دې دا خو ملک به ازادي دې جمهوریت ته جمهوریت کې کسو غړيږي او که خزه غړيږي که لوري غړيږي که ځامنې غړيږي کمران توپ چې سو کوي جمهوریت کې پاغي پابندي خوشته نه تون حالت پداسي ملکی او تون حالت پداسي جمهوریت دا زمونږ د ملک کومنګ یو مونږ په یو رنگ کې اسلام نه نخره جوړه کړی ده او کپیران صاحبان دی هغه په بل رنگ کې اسلام نه نخره جوړ نو دی وجنا عزیزانو عرض میں داو چې د قران کریم تفسیر چې ده هغه عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل اوس شریعت دام دی چې په درویشت کاله زمانه د نبوت کې درویشت کال زمانه د نبوت کې چرته دا ثابت شي چې پیغمبر پردې خزه تلاش ور کړی ور سره ډانس کو غړیګو ور سره پردای خزه جوړې کړي سنگار کړي مونږ په سملو کې ځان سره کینولې دي بیا دا قوم د سړی نه خزه ته زیات په شوق ووټ ور کوي بس بس کوي په دې دې برای کې دلته یو تلک جان ورته وي د نور نامې بدر ته زه عالم جمعه ورځ دا او منبر دی اوس خلې نه مې نورې غړې وړې بیا وځي زه بدر ته څه وایم چې ستا په ملک نن خزو سال جوړ کړي دي خزو دیو جن عزیزانو شرمیدل ملک پروئے زمین نن د پاکستان نه زیات چرته نشته او نور به شرمېږي اوس هغه بل خبره ده چې شرمېدل په څه شرمېږي نه پدې پوي چې په تمام مردارو کې دا خنزیر ولی زیات مردار دی مردار خرم دے مردار سپیم دے مردار ٹپوسم دے مردار وغیرہ وغیرہ لیکن په دې تمام مردارو سيزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پلچرته نشته علما لیکي چې دا خنزیر خون د خدای پیداوار دی او حیوان دی دا دې دومره وړي زیات پلیت دی دا وړي علما وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې ام خزه او نر وي لکه سړو کې چې خزه او نر او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې خزه او نر جوړي وي مارغانو کې وغیرہ وغیرہ حیوان چې کوم خپل ماده سره جوړ شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي چې راشي چکونه په لګي او پلت وي وي خنزیر چې کومه ماده سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دته یو طرف ته شي بل ورته پری چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پری نو خنزیر په خپل خزه غیرت نه کوي د دې وجه نه الله په تمام مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شي نه دی یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینو وسونه دی نو خنزیر چونکه بے غیرته ده په خپل جوړه او خپل خزه شرمېږي نه او په خپل ورته پریدي او بل ورته راخوشې کی د دې وجنا په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلی او ای په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته کمشته خزه توي بیگا خو نه ابل اورز دی یو مړی دوا کتلی هم چوک شادی پیر ورته وی چوک شادی پیر چې پاغه کې مې کم حال د خزو ولیدو اے پروردگار مالستا سمرا عظیم صبر دے چې دا دنیا په بل اړه نه یو پکې بډای و راندم ونو د لاس نه نیولې وراخ کړ او دکاندار ته ودرېدو نو هغه پدړې په لاس شي نه کته ته خدای دې دا و تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ صرف